بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای پاک چې ډیر مهربانه او بخښونکی دی ويل لكل همزة لمزة تباهی د هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو او پسې شا د بدیو کولو په عادت اخته دي الذي جمع مالا وعدده هغه چا چې مال جمع کړی دی او پښمار شمیرلې یې دي التي تطلع على الأفئدة چې تر زړونو پورې به رسیږي انها عليهم مؤصده هغه به ور باندې په خورې دو سرپوخ کاشي فی عمد ممدده په دا چې حال کې چې هغه به په لوړو لوړو ستنو کې ایثار کړای شوی وي